د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زموږ د نننۍ خپرونې موضوع بیا هم د سرور کائنات محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیحتونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتلسم نصیحت دا دی چې تاسو د الله ذکر کوئ هغه حدیث چې ترمزي له حضرت عبدالله بن بصر رضی الله تعالی عنه څخه روایت کړی دی هغه فرمایی چې یو سړی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی او رسول الله ته یې ویلې ای د الله رسوله پر ما د اسلام احکام بیخي ډیر شول ته ما ته د یو داسې شي لارښوونه وکړه چې زه هغه ټینګ ونیسم او په هغه باندې زه الله ته نږدې شم او زه کامیاب شم نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه سړي ته وفرمیل لا یزال لسانک رطبا من ذکر الله تل دې ستا ژبه د الله رب العزت په ذکر باندې لمده وي یعنې د خپل ژبه د الله رب العزت په ذکر باندې لمده ساته ځکه الله رب العزت هم په خپل کلام کې فرمایي الله بذکر الله تطمئن القلوب با خبر د الله په یاد باندې او د الله په ذکرو باندې زړونو ته اطمینان زړونو ته سکون راځي او په دې باندې انسان مطمئن کیږي الله رب العزت دنیا او آخرت ورته ښایسته کوي د زړه غذا او د روح غذا چې ده هغه د الله یاد دی د الله ذکر دی د الله رب العزت د اوامرو او د الله رب العزت د احکامو پابندي ده اما متاسفانه ځینې جهال او هغه کسان چې نن ورځ د اسلام نه بې خبره دي جاهله دي هغوی د روح غذا موسیقي ګڼي که په دې باندې یو انسان متیقن وي او په دې باندې عقیده لري معتقد وي دا کفر ته رسیږي دروح نسبت الله رب العزت تشریفا په څو څو ځایونو کې قرآن کې خپل ځان طرف ته کړی دی فنفخنا فیه من روحنا نو تاسو وای چې آیا د روح غذا او د روح خوراک د الله یاد او د الله طاعت و عبادت دی که فاسده موسیقي ده الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي همدارنګه حضرت معاذ رضی الله تعالی عنه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه روایت کوي هغه فرمایي چې یو صحابي راغی د محمد رسول الله نه پوښتنه وکړه چې په مجاهدینو کې څوک ډیر اجر موندونکی دی مجاهدین خو ټول دي ټول د الله رب العزت په لاره کې جنګیږي د خپل سر او مال د الله رب العزت رضا لپاره وقف کړی دی خو په دې ټولو کې ډیر اجر موندونکی څوک دی رسول الله ورته وفرمایل هغه څوک ډیر اجر موندونکی دی چې هغه الله ډیر یادوي هغه څوک چې الله ډیر یادوي نو هغه به په مجاهدینو کې ډیر زیات اجر موندونکی وي نو مجاهدین چې کله هم د الله رب العزت په لاره کې جنګیږي د کفر د وحشت او د ظلم په مقابل کې جنګیږي نو هغوی دې خپله ژبه د الله رب العزت په ذکر باندې تازه او لمده ساتي تر څو چې الله رب العزت لا اجرونه ورکړي هغه صحابي بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه چې په نیکو خلکو کې څوک ډیر ثواب موندونکی دی نیکان خو ټول دي خو په دې ټولو نیکانو کې الله رب العزت کم یو ته ډیر ثواب ورکوي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل څوک چې د الله ډیر ذکر کوي بیا هغه د لمانځه د زکات حج او خیرات یادونه هم رسول الله وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ټولو په اړه ویل څوک چې د الله ډیر ذکر کوي ځنې داسې مسلمانان دي چې لمونځ هم کوي زکات هم ورکوي حج هم کوي خیرات هم کوي او ځنې داسې مسلمانان دي چې دا ټول هم کوي خو د دې ترڅنګ الله هم یادوي نو هغه څوک چې الله ډیر یادوي الله رب العزت به هغه ته ډیر اجرونه او ثوابونه ورکوي نو ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نصیحت کوي موږ ته چې تاسو د الله ذکر کوئ نن ورځ زمونږ خولې په دروغو باندې چلیږي په غیبتونو باندې روانې دي په تهمت باندې روانې دي خلکو ته دې ردې نه مسلمان روره مسلمانې خورې هغه اعمال او هغه کړنې پرېږده چې په هغه باندې الله ستانه ناراضه کیږي راشه جبه دې د الله په یاد باندې لمده کړه د دې پر ځای چې چاته بد ووایې یا دروغ ووایې یا چا ته ښکنځل وکړي یا تهمت و غیبت وکړي ژبه په دې مه لمده وه بلکه ژبه دې د الله په یاد او په ذکر باندې تازه کړه چې الله درنه راضي شي او الله رب العزت تا ته عزت د دنیا او د آخرت درکړي همدارنګه حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه فرمایی چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمیل د خپل رب د ذکر کوونکي او نه ذکر کوونکي مثال لکه د مړي او ژوندي دی یعنی هغه بنده چې الله یادوي تل لپاره الله د په ژبه باندې جاري وي د هغه مثال د ژوندي دی او هغه څوک چې الله نه یادوي د هغه مثال د مړو په شان دی همدارنګه د مسلم په بل روایت کې چې د حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه نه روایت کړی هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل په کوم کور کې چې د الله ذکر کیږي او په کوم کې چې د الله ذکر او یادونه نه کیږي د هغو مثال د ژوندي او د مړه په شان دی یعنی هغه کور کې چې هلته الله یادیږي هغه کور او هغه خلک ژوندي دي او په هغه کور کې چې د الله یادونه او د الله ذکر نه کیږي هغه خلک او هغه کور مړ دی نو را به شو اوس قدرمنو اوریدونکو مسلمانانو ورونو او خویندو وبه ګورو چې زموږ په کورونو کې څومره د الله یادونه کیږي او څومره هغه عملونه کوو چې په هغه باندې الله زموږ نه ناراضه کیږي په تاسف سره باید ووایم چې د اسلام او د انسانیت دښمنانو همدارنګه ځینې مفسدینو مسلمانانو لپاره داسې وسایل تیار کړي دي چې د هغو وسایلو او آلاتو په لیدو باندې مسلمان د الله د یاد نه غافله کړی دی که په کور کې خویندې دي او ورونه دي ټول تلویزیون ته ناست دي چې نن دا سریال کې څه تیریږي پلار راشي هم د هغې تر خوا کینی مور راشي هم په هغې کوټه کې کینی او ځینې پلرونه او میندې د خپل اولادونو نه پوښتنه هم کوي چې ننني سریال کې څه شی ول خو دا پلار او دا مور کله هم د خپل اولاد نه کینی چې ورته ووایي بچیه ته راشه چې د الله رب العزت کلام ولولو چې الله پکې څه ویلی دي الله موږ ته څه پیغام لري ته راشه چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث راواخلو چې رسول الله چې زموږ پیغمبر دی زموږ پیشوا دی زموږ مقتدا دی هغه موږ ته په خپلو لارښوونو کې څه هدایات لري نو د داسې کور مثال او د داسې د کور خلکو مثال لکه د مړو په شان دی نه مسلمان روره مسلمانې خورې خپل اولاد د الله دین ته کینوه خپل اولاد د الله کلام ته کینوه خپل اولاد ته د محمد رسول الله ویناوې ور یادې کړه کنه د آخرت په ورځ به الله رب العزت ستا مور پلار نه ډیره سخته پوښتنه کوي الله څخه به سخت مسئول یی ځکه دا د اولاد حق دی په مور باندې چې هغو ته اسلامي ښوونه باید وکړي او که ته خپل اولاد په بدو باندې ووینې په فحشا او منکراتو باندې وینې او د هغو ترڅنګ هم ته هغو سره کینې هغوی نورو هم د دې لیدلو ته تشویق کړې نو الله ته به بیا څه ځواب وایي نو ځکه محمد رسول الله فرمایي چې تاسو د الله ذکر کوئ هغه یادونه کوئ چې په هغه باندې الله ستاسو نه ناراضي کیږي هغه څیزونه پریږدئ چې په هغه باندې الله ستاسو نه ناراضه کیږي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نولسم نصیحت هغه دا دی چې تاسو د الله اطاعت کوئ او له ګناه ځان وساتئ هغه حدیث چې تبرانی د حضرت ام انس رضی الله تعالی عنها څخه روایت کړی هغه فرمایی چې ما محمد رسول صلی الله علیه وسلم ته ویلي ای د الله رسوله ما ته نصیحت وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته ویلي چې ګناه پرېږده بېشکه دا ډېر غوره هجرت دی هغه څوک چې ګناه پرېږدي دا ډېر اوچت هجرت دی ته په فرضو باندې عمل کوه بېشکه دا ډېر غوره جهاد دی او د الله ذکر ډېر کوه بېشکه ته د الله حضور ته د هغه تر ذکر محبوب شی نشي وړاندې کولی نو یو مسلمان چې ګناه پرېښودله او هغه فرض چې الله د هغه د کړنې عمل موږ ته کړی دی او هغه فرض چې الله رب العزت د هغه د کړنې امر موږ ته کړی هغه پر ځای راوړي او د الله یاد وکړې نو الله به تا نه راضي شي دا نصیحت و د رسول الله صلی الله علیه وسلم ام انس رضی الله تعالی عنها ته همدارنګه بل حدیث بخاری د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه روایت کړی هغه فرمایی چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې زه د خپل بنده له هغه ګمان سره سم یم چې زه د خپل بنده د ګمان سره سم یم چې دا یې زما په اړه لري کله چې دا زما ذکر کوي زه له ده سره یم که دا ما په زړه کې یادوي زه یې په زړه کې یادوم او که ما په یو ډله او په یو ټولنه کې یادوي زه د ده یادونه په داسې ډله کې کوم چې د ده تر ډلې غوره ده چې هغه ملائکې دي که دی ما ته یو لیشت نږدې کیږي نو زه یو ذراع ورته نږدې کیږم که دی ما ته یو ګز یو ذراع نږدې کیږي زه ذراع ورنږدې کیږم او که دی زما خواته په عادي تګ راځي نو زما رحمت ده ته په منډه ورځي نو چې ته الله یادوې څنګه ګمان چې الله باندې ته لرې الله همغسې تا سره دی راشه ګمان دې په الله باندې یقیني که ته چې الله یادوې نو الله تا سره دی که ته الله په زړه کې یادوې کیف الله تا په زړه کې یادوي که ته الله په یو ټولنه کې او په یو جماعت کې یادوې الله ستا یادونه د ملائکو ترمنځ کوي که الله ته لږ ورنږدې کیږي نو الله رب العزت تا ته زیات نږدې کیږي او که ته په عادي تګ باندې الله ته روان یې نو د الله رحمت تا ته په منډه باندې راځي نو الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې د محمد رسول الله په نصیحتونو باندې عمل وکړو چې د الله اطاعت وکړو او له ګناه څخه ځان وساتو په دې کې به هم کامیابي په بل شي کې هم کامیابي نشته قدرمنو اوریدونکو د خپرونې په دې وخت کې به راشو لنډې دمې ته دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري په هیڅ وخت کې دا مه پرېږدئ تبرانی د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه څخه روایت کړی هغه فرمایي چې یو سړی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته راغی او رسول الله ته یې ویلې ای د الله رسوله ما ته داسې عمل راوښیه چې د هغه په واسطه الله ما ته ګټه ورسوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل د سهار دوه رکاته سنت ضرور او هرومرو کوه ځکه په هغو کې فضیلت دی نو زموږ ورونه چې کله سهار جمع ته روانیږي بهترینه خبره دا ده چې هغوی په خپل سنت په خپل کور کې وکړي وروسته د هغه نه سهار جمع لپاره جومات ته ولاړ شي که دوی سنت په کور کې ونه کړل چې جومات ته لاړل نو چې جمع ولاړه وي که دا په دې باندې پوهیږي چې جمعه نه جمع نه فوتیږي د جومات په ګوشه کې دې یو ځای ودرېږي او د سهار سنت دې وکړي نه دې پرېږدي او که دا پوهېده چې سنت باندې مصروفه شم نو زما نه جمع تیریږي لاړ دې شي په جمع کې دې ګډون وکړي په جمع کې دې شریک شي خو د سهار سنت دې د امام ابو حنیفه رحمه الله د مسلک موافق وروسته د فرضونه نه کوي بلکې پرېږدي دې چې کله لمر راوخوته د لمر ختو نه دې وروسته د سنتو قضایی راوړي همدارنګه حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایی چې ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دي چې تاسو تر سهار وړاندې دوه رکاته سنت مه پرېږدئ ځکه په هغو کې برکت دی همدارنګه مسلم له حضرت عایشې رضی الله عنها څخه یو حدیث نقل کوي هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وویل رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیها د سهار دوه رکعته پر دنیا او هغه چې په دنیا کې دي بهتره او غوره دي همدارنګه د مسلم په یو روایت کې راغلي دي چې دا دوه رکاته ماته تر ټولې دنیا محبوب دي همدارنګه بخاري د حضرت عایشې رضی الله عنها څخه بل حدیث را نقل کوي فرمایی چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به د ماسپښین مانځنه مخکې څلور رکاته او همدارنګه د سهار د مانځنه مخکې دوه رکاته سنت بلکل نه پرېښودل او په دې به رسول الله عمل کوه همدارنګه د حضرت عایشه رضی الله عنها څخه دا روایت هم شوی چې لم یکن نبی صلی الله علیه وسلم على شیء من النوافل اشد تعاهدا منه على رکعتي الفجر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په نفلو کې د سهار دوه رکعتو پرته هیڅ نفیل لمانځه ته دومره پاملرنه نه کوله څومره پاملرنه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سهار دوه رکعته سنتو ته کوله نو دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیحت دی چې تاسو د سهار دوه رکعته سنت مه پرېږدئ هغه کوئ نو راشئ قدرمنو اوریدونکو مسلمانانو ورونو او خویندو چې د غفلت خوب نه وختي پاڅو او داسې وکړو زمونږ ورونه سنت په کور کې وکړي لاړ شي په جمع کې جماعت کې شریک شي زمونږ خویندې دې هم وختي پاڅي او په کورنۍ کې چې کومه زمونږ خویندې دي یا ورونه دي هغوی دې هم د مانځه لپاره راپاڅوي چې تاسو ته الله نفع او ګټه در ورسوي او ستاسو کور د برکت مخزن وګرځي منبع د برکت وګرځي که خدای مکړه ستاسو په کورنیو کې بې لمازي وي هلته مشران مانځه ته هم نه پاڅي او که مشران پاڅي هغه نور ورونه او خویندې چې په کورنۍ کې دي هغوی مانځه لپاره نه اوچتوي نو په هغې کورنۍ کې برکت نشته بلکه هغو ته د الله غضب متوجه دی الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یویشتم نصیحت هغه دا دی چې تاسې کله په مانځه باندې ولاړ یئ نو راسته او چپ طرف ته وګورئ چې کله په مانځه درېږې ستا ملاقات الله سره دی نو خپل رب ته متوجه اوسه ډیر په عاجزي او تضرع سره د خپل راز الله سره شریک کړه په مانځه کې چپه او راسته طرف ته مه ګوره بخاري د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها څخه یو حدیث را نقل کړی فرمایی سألت رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الالتفات فی الصلاة فقال هو اختلاس یختلسه الشیطان من صلاة العبد حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي چې ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه چې په لمانځه کې دلته او هلته کتلو څه حکم دی یعنی چې په مانځه کې ښي طرف ته او چپ طرف ته یو انسان ګوري یا سر وچته یې بره ګوري نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل دا د شیطان لخوا په منډه د یو شي وړل دي چې د بنده له مانځه څخه یې وړي یعنې هغه کم فضیلت چې په مانځه کې یې دی هغه به شیطان تاسو نه په دې کتلو کې ستاسو نه پورته کوي نو ځکه زموږ فقهاو التفات ته مکروه ویلی دي یا مانځه کې چې څوک ښي طرف ته او چپ طرف ته سترګې اړی ګوري دې ته مکروه ویلی دي ځکه د مانځه اجر او فضیلت شیطان ستاسو نه په دې کتلو باندې پورته کوي همدارنګه ترمیزي د حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه څخه یو حدیث را نقل کړی فرمایی چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ما ته وفرمیل یا بنی ایاک والالتفات فی الصلاة فان الالتفات فی الصلاة هلکه ای زما زویه په لمانځې ته دورې دورې مه ګوره یعنې په مانځه کې دې سترګې ښي طرف ته او چپ طرف ته ماړه وه ځکه په لمانځه کې دورې دورې کتل هلاکت دی هغه د مانځه اجر تانه په دې کې پورته کیږي بل حدیث بزاز له حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه نقل کړی دی هغه فرمایي چې کله بنده په لمانځه باندې ولاړ وي هغه له الله سره وي نو کله چې دا په لمانځه کې ښي طرف ته او چپ طرف ته ګوري نو الله رب العزت وایي چې ته چیرې ګوري آیا تر ما ښه طرف شته چې ته هغه ته وګورې ای انسانه ما ته ګوره ځکه تر هغه زه ښه یم چې ته ورته ګورې نو راشه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیحت عملی کړئ په مانځه کې ډیر په اطمینان او په سکون او په عاجزي سره الله ته ودرېږئ چې زموږ دا عبادت د الله رب العزت په دربار کې قبول شي که خدای مکړه مانځه نه موږ یو عادت جوړ کړی وي هغه کله درېږو په مانځه کې کله چت ته ګوره کله ښي طرف ته ګوره کله چپ طرف ته نو هغه اجر و فضیلت چې پانځه کې دی هغه موږ لپاره نشته نو چې کله په مانځه درېږئ د قیام په حالت کې د خپل سجدې ته ګو سجدې ځای ته ګورئ او چې کله تاسو رکو ته ځئ د رکو په حالت کې د خپل د قدمینو او پښو ګوتو ته ګورئ او کله چې تاسو بیرته د رکو نه پورته کیږئ د خپل سجدې ځای ته ګورئ سجدې ته چې کله تاسو ولاړ شئ سترګې پټې مه نیسئ بلکې د خپل د پوزو نرمیو ته ګورئ او کله چې د سجدې نه تاسو راپورته کیږئ کینئ په قاعده باندې نو د خپل سینې ته ګورئ په مانځه ولاړئ د سجدې ځای ته ګورئ دا په خپل زړه کې ګرځوئ چې دې خاورو کې به دلته به زه ښخیږم الله به رانه پوښتنه کوي الله به ما په خپل حضور کې دروي تاسې چې کله په رکو کې یاست د خپل د پښو ګوتو ته ګورئ او دا په زړه کې ګرځوئ چې زما نزع روح به د پښو د ګوتو نه شروع کیږي دې ځای نه به مې روح روانیږي نو ډیر په تضرع او عاجزي سره الله ته درېږئ په مانځه کې التفات مه کوئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې نصیحتونو باندې عمل وکړئ په دې کې کامیابي د بله کامیابي نشته دی نور به هم اورو انشاءالله خو هغه په نورو خپرونو کې نو قدرمنو اورېدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستران حضور ته وړاندې شوه